دا غو سزینه داسې وکي خدای پاک په خپل ورسره خبرې کړې دي شاته د نورو خواو لوړ درجه ورکړې دي او په پای کې عیسی علیه السلام ته روخانه مثالی روبه کړې او په سپېڅلي روح سره د هغه مرسته کړې ده که د خدای خوښه وای نو دا نشوای کېدای چې د دې پیغمبرانو وروسته خلکو چې څرګندې نښې نښانې لیدلي په خپلو منځو کې جګړه کړې وای خو خدای دا نه غوښتل چې خلک په زوره له خپلو نه منع کړي د دې امله هغو یو له بل سره شخړې وکړې نو چا ایمان راوړ او چا د کفر لاره غوره کړه هو که الله پاک غوښتلای نو هغوی به هیڅکله نه جنګېدل خو الله چې څه غواړي هغه کوي يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي نه دوستی په درد خوري او نه به فارس کار وکړي او ظالمان اصلا هغه کسان چې د کفر لاره غوره کوي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم نو الله هغه ژوندي ابدي ذات نه پرته چې ټول کائنات یې تنظیم کړي دي بل هیڅ خدای نشته هغه نه ویده کېږي او نه پیښاني پرې راځي په ځمکې او آسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي څوک دي چې د هغه په وړاندې د هغه له اجازې پرته سپارښت وکړای شي څه چې د بندګانو په وړاندې دي پر هغو هم خبر دی او څه چې له هغو نه پټ دي پر هغو هم خبر دی او د هغه له معلوماتو نه هیڅ شی د هغو په ادراک کې نشي سارېدای مګر دا چې د کوم شي علم ورکول هغه په خپل وغواړي د هغه حکومت پر آسمانونو او ځمکه خور شوی دی سمه خبره له غلطو مفکورو څخه جلا کړای شوې ده اوس چې څوک له کوم طاغوت نه منکر شي او په الله پاک ایمان راوړي هغه یو داسې کلک آسره ونیول چې هیڅ کله ماتې جنکه نه ده او الله چې هغه خپل آسره نیولای د هر څوري دونکي او پر هر څه پوهیدونکي دی الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات او کوم خلق د کفر لار غوړه کړی د هغه ملاتړ او مرستندویان طاغوتان دي او هغه لرنا نه د ترکمې لوري تراکاږي دا کسان دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به تل اوسیږي والله لا يهدي القوم الظالمين آیا تا دغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه له ابراهیم علیه السلام سره جګړه کړې و په دې خبره جګړه چې د ابراهیم علیه السلام رب څوک دی او له دې عمله چې هغه ته الله حکومت ورکړی وو کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی نو هغه په ځواب کې ویل ژوند او مرګ زما په واک کې دی ابراهیم علیه السلام وویل ښه الله پاک لمر له ختیځ نه راخېژوي ته هغه له لویدیځ نه راوخېژوه فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير یا خود مثال په توګه هغه سړی ته وګوره چې هغه پر یو کلی تیر د چې چتونه پر بل مخ نسکور شوی هغه وویل دا ودانی چې ورانی شوی دی دا به الله پاک په څه شان بیا ژوندۍ کوي یعنی جوړوي نو الله پاک د هغه سا واخیستله او هغه سل کاله مړ پریوتی و بیا الله پاک هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه یې پوښتنه وکړه ووایه څومره وخت پروت وي هغه وویل یوه ورځ یا څو ساعته به پروت وم وی فرمایل سل کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوې دي اوس دې په خپل خړو او بو لګ نظر واچو چې یو پټه بدلون پکې نه دی راغلی د بلې خوا لګ شان خپل خرته هم وګوره چې آن هډو کې هم راځي شوې دي او دامو د دې لپاره داسې کړی دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یو نښانه وګرځوو اوس وګوره چې دا د هډوکو پختې څنګه راپاسوو په غوښه او پوستکي پټوو کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو نو وی ویل زه په هیګم چې الله پاک پر هر څه قادر دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن يطمئن قلبي او هغه پیښه دې هم در پزړه کړه چې کله ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ویلی و چې زما تختنه ما تر اوسه چې ته په څه شان مړي ژوند کوي وی فرمایل آیا ستا پر ایمان نشته هغه عرض وکړ ایمان خلرم خو دغه دا ډاینه غواړم وی فرمایل خنو څلور مرغی راواخله هغوی سره په خپل کې ګډي ځان ته مایل کړه بیا د هغو یو یو ټوټه پر بلا بیلو غرونو کېږده بیا هغو ته ناری کړه هغوی به تا ته فزغاس تراشي په دې خپوسه چې الله پاک لوی واکمن او د حکمت څښتن دی کوم خلک چې خپل مالونه د الله پاک په لار کې لګوي او له لګښت نه وروسته پاسلونه نه کوي نو آزار ور کوي دا غو ثواب دا غو د رب سره دی او پر هغه څه ویره طرح غم او خفقان نشته یوه خوږه خبره او له یوې ناوړې خبرې نه تېرېدل د هغه خیرات نه ډېر ښه دي چې ورپسې ازارول وي الله پاک بې اړې دی او زغم د هغه صفت دی يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى اے مؤمنانو خپل خیراتونه په پاسلونه او آزار رسولو دغه چا په څیر مخاوري کوي چې خپل مال محض خلکو ته د خودلو لپاره لګوي او نه پر خدای جل جلاله ایمان وي او نه پر آخرت د هغه د لګښت مثال داس دی لکه یو خویا تیګه چې دوړه پرې ناشته وي کله چې باران پرې وریږي ټوله دوړه ترې یوسي او تیګه هغه چې خویا ستره پاتې شي دې خلکو چې په خپل ګمان سره د خیرات کومه نیکی ګټلې ده د هغې نه هیڅ شی د هغو لاسته نه ورځي او کافرانو ته سمه لار ښودل د الله پاک عادت نه دی د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل مالونه یوازې د الله پاک د خوشالولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي د هغو د لګښت مثال داس دی لکه چې په کومه هسته کې یو بڼ وي که شیبه باران پرې وورېږي نو دوه چنده میوې نیسي او که باران پرې ونه ورېږي آیا د تاسو نه یو څوک دا خوښوي چې دغه یو خرازه تک شین بنوي په ویالو خوړو به لکه ګورو انګورو او هر ډول میوونه ډک وي او په داس حال کې ناڅاپه د اور بړبوکۍ ور باندې پریوزي او وسځي داس نه چې داغه په لار کې د ورکې لپاره د ډیر ناکار شي استلو کوشش وکړي په داس حال کې چې کامغه شي څوک تاسو ته درکړي نو تاسو به هیڅ کله دغه اخیستلو تاجرخ نه کړئ مګر دا چې دغه په قبلولو کې د سترګو په ټولنه کار واخلئ والله واسع عليم شیطان تاسو له بوزلې نه ویروي او شرمناک چلند ورکولو ته مو هڅوي خو الله پاک خپل بخشش او پیرزنین ته تاسو هیلمن کوي الله پاک د ډیر پراخ لاس خاوند او پوه دی چاته چې خوخه شي حکمت ورکوي او چاته چې حکمت ورکړ شي هغه ته په حقیقت کې ستر دولت ورکړ شو لدی خبر نه یوازې هغه کسان درس اخلي چې د پوهې خاوندان دي تاسو چې هر څه لګولې وي او هر څه چې مو نظر منلې وي الله پاک پرې پوه دی او د تیری کوونکو هیڅ مرستندوی نشته إن تبدوا الصدقات فنعماه که خپل خیراتونه په ښکاره توګه ورکړئ نو دا هم ښه ده او که پټه یې اړو کسانو ته ورکړئ نو دا د ستاسې لپاره ډېره غوره ده ستاسې ډېر ګناهونه په دغه شان عمل سره له منځه ځي او هر څه چې تاسې کړي وي الله پاک هرومرو پرې خبر دی خلکو ته د هدایت نصیب کولو مسؤلیت پر تا نشته یوازې الله پاک دی چې چاته خوښه شي هدایت ور په برخه کوي او تاسو چې کوم مال په خیرات کې لګوي چې ګنه هم دا تاسو ته ده او تاسو خو په هم دې خاطر لګوي چې الله پاک خوشاله کړي نو کوم مال چې تاسو خیرات کې ولګوي د هغه پوره او بشپړ ثواب به درکړی شي او هیڅ کله به ستاسو حق ونه سوځي د بل هر چا نه زیات د مرستې وړ هغه بې وزلې دي چې د الله پاک په کار کې داسې نښتې دي چې د خپلو شخصي ګټو لپاره د ځمکې پر مخ هیڅ راز هلې ځلې نشي کولای د هغو د استغنا په لیدلو بې خبره خلک ګمان کوي چې دوی شتمن دي ته د هغو د تیرو په لیدو د هغو په حال خبرېدای شي خو هغوی داسې خلک نه دي چې چا ته کلک ودرېږي او څه وغواړي د هغو په لاس وکړي چې تاسو څه مال ولګوي هغه به د الله پاک نه پټ پاتې نشي تجارت خو هم لکه سود غوندې شی دی په داس حال کې چې الله پاک تجارت روا او سود ناروا کړی دی نو چاته چې داغه د رب لوري دا نصيحت ورسېده او پراتونکو کې د سود له خړلو نه ډډه وکړه نو څه چې مخکې خړلای هغه خو یې خړلای الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو کوم کسان چې ایمان راوړي او غوره عملونه وکړي او زکات ورکړي د هغو ثواب بې شکه د هغو له رب سره دی او پر هغو څه ویره او کړاو نشته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين اے مؤمنانو لا خدای ویریږي او ستاسو چې کوم سود پر خلکو پات دی هغه ور پریږدي که پر اختیار سره مو ایمان راوړی وي فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون خو که تاسو داسې ونه کړل نو خبر اوسئ چې د الله پاک او د هغه رسول له خوا ستاسو پر خلاف د جګړې اعلان دی خو اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ نو تاسو د خپل پانګې اخیستلو حقدار یاست نو تاسو تیرای کوئ او نه به پر تاسو تیرای وشي کستا سي پوروړي تنگ لاسي وي نو تر لاس چلی دو پوری مهلت ورکړي او که خیرات وکړي نو دا ستاسو لپاره ډیره خده که پوهیږي واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون د هغې ورځې له رسوایی او کړاو نه ځان وژغوري چې د الله پاک لوري ته ورستنیږي هلته به هر چا ته د هغه د کړي نیکۍ یا بدۍ پوره بشپړه بدله ورکړه شي او پر هیڅ چا به هیڅ کله تیرای ونشي واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم اے مؤمنانو کله چې د کومې ټاکلې نیټې لپاره تاسو په خپل منځونو کې د پور د راکړې ورکړې معامله کوي نو هغه ولي کوي د دواړو خواو ترمنځ دی یو څوک چې هغه ته الله پاک د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي هغه دې له لیکلو نه انکار نه کوي لیکنه او املا دې هغه څوک وکړي چې حق ور باندې دی یعنی پور اخیستون کوي او هغه دې له الله خپل رب نه ویریږي چې څه معامله شوي وي په هغې کې دې کمای زیاتی نه کوي خو که پور اخیستونکی په خپله ناپوه یا کمزوری وي یا املا نشي کولی نو د هغه ولي دې په انصاف سره املا وکړي بیا له خپلو نارینهو دوه تنه پرې شاهدان ونیسي او که دوه سړي نه وي نو یو سړی او دوه ښځې دي وي که یوه یې هیره کړي نو هغه بله به یې ورپه زړه کړي دا شاهدان دی له داسې خلکو څخه وی چې دا غو شاهدی ستاسو په منځ کې قبلې دن کې وی شاهدانو ته چې کله د شاهدی ویلو ویل شي نو هغه دې انکار نه کوي که معامله وړوي او که غټه دا غي نتاکل او سند لیکل به اهمیت مګنئ د الله پاک په وړاندې دا چلند ستاسو لپاره ښه د انصاف کار دی په دې سره شاهدۍ تیرولو ښه آسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسو د اخته کېدو امکان کمیږي هو که تاسو په خپل منځو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوئ نو دغه د نلیکلو هیڅ پروا نشته خو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې په وخت کې شاهدان ونیسي لیکونکی او شاهد دې نه ځورول کېږي که داسې وکړئ نو ګناه کوئ د الله له قهر ویریږئ هغه تاسو ته د عمل سمه لار درکوي او هغه په هر څه پوه دی کله تاسو نه څوک پر بل باندې باور وکړي یا له هغه سره څه معامله وکړي نو په چا باندې چې باور شوی دی هغه دی امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دی وویریږي او شاهدی هیڅ کله م پټوي څوک چې شاهدی پټوي دا غزله په ګناه خیرن دی او الله پاک تاسو له عملونو څخه بے خبره نه دی والله على كل شيء قدير آسمانونو او پزمکا کې چې صدیق ټول د الله دی تاسو که د خپل زونو خبرې ښکارا کړی او کې پټي وساتئ په هر حال الله با لتاسنا د هغه حساب اخلي بیا دغه واک دی چاته چې خوخه شوی وي او به بخي او چاته چې خوخه شي سزا به ورکړي هغه پر هر څه قادر دی آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير پیغمبر پر هغه هدایت ایمان راوړی دی چې د هغه د رب لخوا پر هغه نازل شوی دی او څوک چې د دې پیغمبر منونکي دي هغوی هم دا هدایت د زړه په مینه منلی دی دوی ټولو الله پاک د هغه پرښتې د هغه کتابونه او د هغه پیغمبران منلی دي او دا غو وینا دا ده چې موږ د الله په پیغمبرانو کې یو له بل توپیر نه کوو موږ حکم واورید او اطاعت وو وماند سختنه موږ ستاسو د ګناه بخنی غوښتونکو یو او هم دا ستا لوري ته زموږ درتګ دی